د پواړو یې زی دغه د امه بندو من خو نه کنه دا را شو لګاوه چې مې سبق لدان نه څو هل تمړي دفن ني مزو قرت نکي نستا کور کې چې نه مشتا نه تلاوت هو قبرستان دی دا په تلاوت آباد کا په نفلونو منځونو آباد کا دا حدیث بل معنا هم در لتی رشوه خپل کور قبرستان مو جوړو چې ته ما دل تخخ کړي قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم ويات الكرسي ميوي فضرب في صدري د محبت د وجنه زما سینې ته داسې گزار ورکو وقال ليهنيك العلم ابا المنذر مبارک دی شتا ته علم ابا المنذر نس آیت الکرسی د ټولو آیاتونو سردار آیات ده اشیطان ولا ډوټینګی نه بدونه وای رواه مسلم وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد